بلکې د خپل رب د هرې نخې نه مخ اړولې دی او اوس چې ورته کم حق راغې نو هغه هم دروغ وګڼو زخه ده په کم سیس پوری چې دوی د اوسه پوری لګیا دي ټوخي کوي ډیر زربا داغه پاکلا څه خبرونه دوی ته راورسیږي آیا دوی اونه لیدل چې د دوی نه مخکې څومره داسې قومونه مونږه هلاک کړي دي چې دا غوي په خپل خپل زمانه کې دور دوران وو هغوی لمونږه پزمکه کې هغه اقتدار ورکړي وو چې هغه مو تاسو له ندی درکړي په هغوی باندې مونږه د اسمان نه خبرن راوورول او دا غوي د لاندې مو نهرونه وبېول لقال الذين كفروا ان هذا الا سحر مبين اے پیغمبره صلی الله علیه وسلم کومګه پتا باندې په کاغذ کې لیکل شوی کتاب نازل کړي وي او خلکو هغه په لاسونو ورورلو سره قتل هم وي بیا هم چې کوم خلکو د حق نه انکار کړي دي هغه به هم دا ویلي د دوی نه تاسو کړه چې په اسمانونو او پزمکه کې سدي دا د چا دي تو ورته وایا چې دا ټول هر څه د الله دي هغه د رحم او کرم طریقه په ځان باندې لازم کړی دا د دې وجنه چې هغه تاسو ستاسو په نافرمانو او سرکشو باندې زر نه رانیسي چې ما ته خو دا حکم راکړی شوی دی چې زه د ټولو نه اول د هغه وړاندې سر ښکته کړم او دا تاکید راته شوی دی چې څوک شرک کوي نو کوي دي ته په مشرکانو کې په هیڅ حال مه شاملېږه قل انی اخاف ان عصيت ربي عذاب يوم عظيم د دوی نه تپوس وکړه چې د چا ګواهي د ټولو نه لویه ده ورته ووایه چې زما او ستاسو په منځ کې الله ګواه دی او دا قرآن ما ته د وحي په ذریعه رالېږل شوی دی د پاره د دې چې تاسو او هغه څوک چې چا ته دا ورسی ټول خبردار کړم آیا واقعي تاسو دا ګواهي کولی شئ چې د الله سره نور خدایان هم شته په کوم ورځ چې با مونږ دوی ټول راجم کړو او د مشرکانو نه به تپوس وکړو چې اوس تاسو هغه شریکان کم ځای دي چې تاسو به خدایان ګڼل نو هغوی به د دین سیوا څه بل فتنه نشي راچتولې چې دا دروغ وایي چې ای زمونږ پروردګاره په دوی کې ځینې خلک داسې دي چې ستا خبرو ته غوږ نیسي خو حال دا دی چې موږ د هغوی په زړونو باندې پردې اچولې دي چې د هغې په وجه هغوی په هغې هیڅ نه پوهیږي او د هغوی په غوږونو کې مو دروندوالی اچولی دی چې هر څه اوري بیا هم څه نه اوري او دوی کو هر څومره نخي وویني خو ایمان پری نه راوړي حد خدا دی چې کله دوی تال راشي او جګړې در سره کوي نو پدې کې چې کم خلکو د نه منلو فیصله کړې ده هغوی د ټولو خبرو او ریدونو رستو دا وایي چې دا خو بل څه نه دي بس هغه په خوانې قصې دي وهم ينهون عنه وينأون عنه هغه وخت به دوی وایي چې افسوس څه شکل داسې وي چې مونږ بیا واپس دنیا ته ولېږل شو او د خپل رب نخي دروغ ونه ګڼو او په ایمان راوړونکو خلکو کې شامل شو بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل په نقصان کې پریوتل هغه خلک چې هغوی د الله سره د خپل ملاقات خبره دروغ وګڼله څه وخت چې ناڅاپه هغه ساعت راشي نو دا خلک به ووایي افسوس دی زموږ نه په دې معامله کې څنګه کمی راغی او د هغوی به دا حال وي چې په خپلو شاګانو باندې به د خپلو ګناهونو پیټي بار کړي وي وګوره څنګه خراب پیټي دي ولقد جاءك من نبأ المرسلين ستانه مخکې هم ډېر رسولان دروغجن بلل شوی دي خو هغه ته چې خلکو د دروغ نسبت وکړو او تکلیفونه ور ورسول نو هغه پاغه باندې صبر وکړو تر هغه پوري چې هغه ته زمو مدد ور ورسېدو نو پزمکه کې یو سورنګ ولټوه یا اسمان ته اندر پایا ولګوه او دوی له د سنخي راوړلو کوشش وکړه کو الله غختلې نو دوی ټولی په هدایت باندې را جمع کولې شو نو تو ناپوه ما جوړېګا انما يستجيب الذين يسمعون فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون مونږ چې کم پیغمبران لیګو خود دې غرض د پاره لیګو چې د نیکانو خلکو د پاره زیره ورکونکي او د بدانو خلکو د پاره يرونکي وي بیا چې کم خلک داغوي خبره اومني او د خپل عمل اصلاح وکړي اے نبی صلی الله علیه وسلم دوی ته وایا زه تاسو ته دا نه وایم چې زما سره د الله خزانه دي نه زه د غیب علم لرم او نه دا وایم چې زه فرښتہ یم زه خو بس هم په هغه وحی پس روان یم کوم چې ماته نازلیږي او کم خلک چې خپل رب شپه او ورځ رابلی او داغه د رضا په تلاش کې مشغول وي نو هغه د خپل ځان نه مشړه داغه د حساب نه د سسیز بوج په تا باندې نشته او ستاد حساب نه د سسیز بوج په هغه باندې نشته که د دې د پاسه تا بیا هم هغه د ځان نه اوشړل نو په ظالمانو کې بشمار شي او کله چې تا ته هغه خلک راشي چې هغوی زموږ په آیاتونو باندې ایمان راوړي وي نو ورته وایا په تاسو باندې سلامتیا ده ستاسو پروردګار په ځان باندې د رحم او کرم طریقه لازم کړی ده دا خو داغو رحم او کرم دی چې که په تاسو کې چا په ناپوهتیا سره سبت کار کړی وي نو بیا دا غین رستو توبه وباسي او اصلاح وکړي نو هغه معاف کوي او د نرمۍ نه کار اخلي اے نبی صلی الله علیه وسلم دوی ته وایا چې تاسو د الله نه بغیر بل چاته आवाजونه کوي زه دا غوي د بندګۍ کولو نه منکړې شوی يم وایا زه تاسو په خواهشاتو پسې نظم کو داسې مې وکړه نو بیا گمراه شوم او د نه غلارې مندونکو نه نشوم قل انی علی بینه من ربی وکذبتم به ووایا زه د خپل رب د طرف نه په یو روښانه دلیل باندې ولاړ یم او تاسو هغه دروغ ګڼلی دی اوس هغه سیز زما په اختیار کې نه دی د کم سیز د پاره چې تاسو تلوار کوئ د فیصله ټول اختیار خو د الله سره دی خاص هم هغه حق بیانوي او هم او آیا کچری هغه سیس زما په اختیار کې وي کم سیس ته چې تاسو تلوار کوئ نو زما او تاسو په منځ کې به پخوا فیصله شوی و خو الله ته زیاته ښه معلومه ده چې د ظالمانو سره سما مله کول پکار دي وعنده مفاتح الغیب لا يعلمها الا او دونی یو پانه داسې نه راغورځيږي چې هغه څه خبر نه وي د ځمکې په تیارو کې یو دانه داسې نشته چې هغه ته معلومه نه وي وچ او لامدو هر څو په یو واضح او روخانه کتاب کې لیکل شوی دی وهو الذي يتوفى چې هغوی د خپل دین نه لوبه او تماشه جوړه کړې ده او چې د دنیا ژوند په دوکه کې اچولې دي هو خو د دې قران په ذریعہ ورته نصیحت کوا او خبرداري ورکوا هسې نه چې څوک د خپل عمل په سزا کې ونیول شي او بیا حال داوي چې د الله نه بچکونکې څوک ملګری او مددگار او سفارشي داغه د پاره نوي او بیا که هغه د خلاصي د پاره هر څومره فدیه ورکول غواړي هو قبل دې بنشي ځکه چې داسې خلک خو به د خپل عملونو په سزا کې نیولې کیږي هغه ته به د حق نه د انکار کولو په بدله کې جوشېدلې وبو او دردناک عذاب ملاويږي او چې الله مونږ ته نیغه لار خو دلی ده نو آیا اوس مونږ دا غینه واپس وګرځو آیا مونږ خپل حال دا هغه سړی پشان کړو چې شیطانانو په صحرا کې بیلاری کړی وي او هغه حیرانه او سرګردانه ګرځي حالکه خپل ملګری ورته आवाजونه کوي چې دی خو راشه نیغه لار شته ورته وایا چې په حقیقت کې صرف د الله هدایت صحیح هدایت دی او داغه د طرف نه مونږ ته دا حکم شوه دی چې د کائنات مالک ته سرخ کته کړي مونږ قائم کړي او داغه د نافرمانی نه ځان وساتئ او هم هغه ته به ټول ورغونډیږو وهو الذي خلق السماوات والارض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق او اخر زه ستاسو د جوړو کړو شریکانو نه څنګه ویریږم هر کله چې تاسو د دې نه نه یریږئ چې د الله سره مو هغه سیزونه په خدای کې شریک کړي دي چې داغه د پاره الله په تاسو باندې سند نه دی نازل کړي په مونږ دوانو ډلو کې څوک د نه یریدو او د اطمینان زیات مستحق دی او هر یو تمو صحیح لار او خودله هغه صحیح لار چې داغنه مخ کې مو نو علی السلام ته خودلی و او هم داغه د نسل نمو داوود علی السلام سليمان علی السلام ایوب علی السلام یوسف علی السلام موسی علی السلام او هارون علی السلام ته صحیح لار او خودله هم دغه شان مونږ نیکانو خلکو لا داغوی د نیکۍ بدله ورکوو هم داغوی په اولاد کې مونږه زکریا علی السلام یحیی علی السلام عیسی علی السلام او الیاس علی السلام ته دغه صحیح لار او خودله هر یو په هغه کې صالح وو هم داغه د خاندان نمو اسماعیل علی السلام الیسا علی السلام یونس علی السلام او لوط علی السلام ته دغه صحیح لار او خودله او د خپل خدمت د پاره مو غوړه کړل او نی غلار ته مو برابر کړل دا د الله هدایت دی په خپل بندگانو کې چې داغه سوق فخوي په دې سره هغه ته نی غلار خي لیکن کچری د خلکو شرک کړي وي نو د دوی ټول عملونه به برباد شوي وو دې خلکو د الله ډیره غلطه اندازه ولګوله هر کله چې دای ویل چې الله په هیڅ یو بشر باندې هیڅ نه دی نازل کړي د دوی نه تپوس وکړه نو بیا هغه کتاب چې موسی علی السلام راوړی وو چې د ټولو انسانانو د پاره رڼا وا او لار خودونکې وو چې تاسو سپاره سپاره ساتئ چې څه ښکاره کوي او ډیر پټ ساتي او چې داغه په ذریعہ تاسو ته هغه علم درکړی شوی دی چې نه تاسو حاصل کړي وو او نه تاسو پلارانو اخر داغه نازل کون کې سوک وو بس دومره ورته وایا چې الله بیا پرېږده چې په خپل دلیل بازو کې لوبي کوي او د دې لپاره نازل کړی شوی دی چې د دې په ذریعہ ته د کلو دا مرکز مکه او د دې په خواو شاو کې اوسیدونکو خلک خبردار کړي کم خلک چې اخرت مني هغه په دې کتاب باندې ایمان راوړي او دا غوي حال دا دی چې د خپل منځونو پابندي کوي یا دا وایي چې په ما باندې وحي راغلی دا او حال داوي چې په هغه باندې هیڅ نوی نازل کړی شوی یا دا وایي چې زه به هم درته د الله د نازل کړی شوی سیس پشان یو سیس نازل کړم کاش تا ظالمان خلک په هغه حالت کې ولیدلې کله چې هغوی د مرګ په سلګو کې غوپې وهي او فرښتې ورته لاسونه راوګد کوي او ورته وایي چې راوړې خپل روحونه راوباسئ څه چې مونږ تاسو له په دنیا کې درکړي وو هغه ټول تاسو شاته پرې خودل او اوس خو مونږ تاسو سره تاسو هغه سفارشیان هم نه وینو چې تاسو به داغوی په باره کې دا ګمان کوو چې زمونږ په کار جوړولو کې داغوی هم سو حصہ ده ستاسو ټول تعلقات خپل منځ کې ختم شو بېشکه د دانې او د زیړي شلولو والا الله دی هغه ژوندې د مړي نه راوباسي او هم هغه مړی د ژوندي نه راوستونکی دی دې ټولو کارونو کوونکی خو الله دی نو تاسو کم خوا دوکه کړې شوي روان یئ هم هغه د شپې د تیارې نه سبا راوباسي هغه د شپې نه د آرام وخت جوړ کړی دی هغه د نور او د سپوږمۍ د راختلو او پریوتلو حساب مقرر کړی دی بیا دا غینا شنو شنو فصلونه او ونی پیدا کړي بیا دا غینا قد پقد یو بلکین ختی دانې راوستلې او د کجرو د غټونه د میوو غونچکونه پیدا کړل چې د درنوالي د وجنه خکته ځوړند وي او د انګورو د خونانو او د انارو باغونه ولګول چې میوه د یو بل سره یو شان هم دي او بیا د هرې میوه خصوصیات سبحانه وتعالى عما يصفون د دې د پاسه هم خلکو پیریان د الله سره شریکان کړل حالکه هغه د هغوی خالق دی او بغیر د علم نه الله لزامن او لونه جوړی کړي حالکه هغه پاک دی او ډیر اوچت دی د هغه خبرونه کمی چې دا خلک کوي دغه رنګي مونږ خپل آیاتونه بار بار په مختلفو طریقو سره بیانوو او د دې د پاره بیانوو چې دا خلک وایي چې تا دا د بل چانه زده کړی دی او د دې د پاره چې په هغه خلکو باندې حقیقت کار کړو چې هغه علم لري اتبع ما اوحي اليك من ربك لا اله الا هو واعرض عن المشرکین اے نبی صلی الله علیه وسلم دا هغه وحی پیروي کوا کوم چې پتا باندې ستا د رب د طرف نه نازل شوی دا ځکه چې د دغه یو رب نه سیوا بل خدای نشته او په دې مشرکانو پسې مزه او اے مسلمانانو دا خلک چې د الله نه بغیر بل چاته اوازونه کوي تاسو هغه ته کنځلې مکوئ حسنه چې دوی د شرک نه وړاندې لاړ شي او د ناپهتیا په وجه الله ته کنځلې شروع کړي مونږ خو هم دغه رنګي د هر ډلې د پاره دا غوي خپل عمل خسته ښکارا کړي دي اکثرهم يجهلون کچری مونږه فرښتې هم په دوی باندې نازل کړي وي او مړ ور سره خبرې هم کړي وي او د ټولي دنیا سيزونه مونږ د دوی مخې ته جمع کړي وي خو بیا هم دوی ایمان راوړونکي نه وو بغیر دا غینا چې الله غوښتلې چې دوی د ایمان راوړي چې یو بل ته خوږې پستې خایسته خبرې د دوکې په تور کوي که ستا رب دا غوښتلې چې دوی دی داسې اونه کړي نو دوی به هیچری نه وې کړي نو ته دوی په خپل حال باندې پرېږده چې د دروغو په الزامونو لګولو کې مشغول وي د دې ټولو هر څه کولو اجازت موږ دوی له زکه ورکوو چې کم خلک په اخرت باندې ایمان نه لري چې دا غوي زړونه د خپل دوکې ته مایل شي او هغوی دا غې ناراضي شي او هغه ګناونه وګټي چې کم هغوی ګټل غواړي فلا تكونن من الممترين بیا چې حال داده نو آیا زه د الله نه بغیر بل څوک فیصله کوونکی وګورم حالکه هغه خپ تفصیل سره تاسو ته کتاب نازل کړي دي او کوم خلکو ته چې مونږه ستانه مخکې کتاب ورکړي وو هغه پوهیږي چې دا کتاب ستاده رب د طرف نه د حق سره نازل شوی دی او اے نبی صلی الله علیه وسلم کچری ته د هغه خلکو د اکثریت په وینا پسې روان شوې کم چې پزمکه کې اوسېږي نو هغوی به تا د الله د لارې نه بیلارې کړي هغوی خو صرف په ګمانونو پسې روان دي او قیاسونه لګوي اخر څه وجه ده چې تاسو هغه سیز نه خورئ چې پاغه باندې د الله نوم اغستل شوی وي حالکه د کوم سیزونو استعمال چې د مجبورۍ د حالت نه بغیر په هر حالت کې الله حرام کړي دي داغه تفصیل هغه تاسو ته خودلې دي د ډیر خلکو دا حال دی چې د علم نه بغیر صرف د خپل خواهشاتو په بنیاد باندې گمراه کون کې خبرې کوي آیا هغه سړی چې اول مړ وو بیا مونږ هغه له ژوند ورکړو او داسې رڼا مو ورله ورکړه چې داغه په وجه هغه د خلکو په مینس کې د ژوند په لار روان دی چری د هغه سړی پشان کې دی شي چې هغه په تیارو کې پروت وي او په هیڅ طریقه داغه نه ناراضي وعذاب شديد بما كانوا يمكرون هر کله چې دوی ته یو آیات راشي نو وایي مونږ تر هغه نه منو تر سوچي هغه سیز مونږ ته په خپل را نکړي شي کم چې د الله رسولانو ته ورکړي شوی دی الله ډیر خپوهیږي چې د خپل پیغام د رسولو کار د چا نه واخلي او په کومه طریقه تری واخلي پس دا حقیقت دی چې الله چاته هدایت کولو اراده کوي نو داغه سینا د اسلام د پاره پرانځي او د چا چې د گمراه کولو اراده کوي نو داغه سینا داسې لنډه تنگ کړي چې د اسلام تصور کول هغه ته داسې ښکاری لکه چې اسمان ته خېږي په کوم ورځ چې الله دا ټول خلک راجمع کړي نو په هغه ورځ به الله پیریانو ته وایي چې اے د پیریانو ډلې تاسو خو په انسانانو باندې د گمراه کولو خو وسوکړو په انسانانو کې چې څوک داغوی دوستان وو هغوی به وایي چې اے ربا په مونږ کې هر یو د بل نه خکار غستلې دی او مونږه اوس هغه وخت را رسیدلی یو کم چې تا زمونږ د پاره مقرر کړی دی او د دې ورځې د انجام نه به يرولې هغوی به وایي او موږ د ځان خلاف په خپل گواهی کوو نن د دنیا ژوند دا خلک په دوکه کې اچولې دي خو په دغه وخت به هغوی په خپل د خپل ځان خلاف گواهی وکړي چې هغوی کافران وو اے نبی صلی الله علیه وسلم وایا چې اے خلکو تاسو په خپل ځای عمل کوئ او زه هم په خپل ځای عمل کوم ډیر زر به تاسو ته معلوم شي چې اخري انجام به د چا خوي بهرحال دا حقیقت دی چې ظالمان هیچری خلاصې نشي موندې یو حصہ مقرر کړی دا او په خپل ګمان سره وایي چې دا د الله د پاره ده او دا زمونږ د شریکانو د پاره ده بیا کومه حصہ چې دا غوي د شریکانو د پاره ده هغه خو الله ته نه رسی خو کومه چې د الله د پاره ده نو هغه دا غوي شریکانو ته رسی څنګه خرابې فیصله کوي دا خلک دغه شان داغوی شریکانو د دا ډیرو مشرکانو د پاره خپل اولاد قتلول خاصه ښکارا کړی دی د پاره د دې چې هغوی په هلاکت کې مبتلا کړي او په هغوی باندې خپل دین شکمن کړي که الله غختله نو دوی به داسې نکوله حالکه دا پابندي دوی د ځانه لګولې ده بیا سي زناور داسې دي چې په هغه باندې سورلی کول او بار وړل حرام کړی شوی دي او سي زناور داسې دي چې په هغه باندې د الله نوم نه اخلي او دا ټول هرڅه دوی په الله باندې د دروغ الزام لګولې دي او زموږ په خزو باندې حرام دي لیکن که هغه بچي چری مړوي نو بیا دوانه د دې په خوراک کې شریک کې دي شي دا کمی خبرې چې دوی د ځانه جوړ کړي دي د دې بدله به دوی له الله ضرور ورکوي یقینا چې هغه د حکمت خاوند دی او د ټولو خبرو نه خبر دی یقینا چې هغه خلک په نقصان کې پریوتل کوم چې خپل اولاد د جهالت او د ناپوهۍ په وجه قتل کړل او کم رزق چې ورلا الله ورکړي وو نو په الله یې دروغ ور وتړل او هغه په ځان باندې حرام کړو یقینا چې دغه خلک بیلاری شو او هغوی هرگز نه غلار مندون کې نه وو هغه هم الله دی چې په بل سیز د پاسه غوړېدلې قسمه قسم باغونه او په خپل تنو ولاړ باغونه او د کجورو باغونه پیدا کړل او داسې فصلونه راوخې جول چې دا غینه قسمه قسم مختلف خوراکونه حاصلېږي د خونانو او د انارو ونې پیدا کړې چې میوې په شکل کې یو شان دي او په خوند کې مختلفې وي خوري د دې پیداوار هر کله چې بار اونیسی او د الله حق تری ورکړی هر کله چې د دې فصل اورې بای او د حد نه ما وړی ځکه چې الله د حد نه اوړېدونکي خلک نه خوښوي ومن الانعام حموله وفرشا دو د ګډو د قسم نه او دو د چیلو د قسم نه اے نبی صلی الله علیه وسلم ته دوی نه تپوسو کړه چې الله د دې نران حرام کړی دي او کو خزي یا هغه بچي چې د ګډو او د چیلو په خېټو کې وي ټیک ټیک د علم سره ما ته خبر راکړی او دغه شان دو د اوخانو د قسم نه دي او دو د غواګانو د قسم نه تپوس ترې وکړه چې د دې نران الله حرام کړی دي او کو خزي یا هغه بچي چې د اوخو او د غواګانو په خېټو کې وي آیا تاسو په هغه وخت کې حاضر وای کله چې الله د دې د حرامې دو حکم تاسو ته کولو نو بیا د هغه سړی نه بل زیات ظالم بل څوک وي چې په الله پورې دروغ تړي ما سوا د دینا چې هغه مردار وي یا بیول شوی وینه وي یا د خنزیر غوخه وي ځکه چې هغه پلیته ده یا فسق وي چې د الله د نوم نه بغیر د بلچا په نوم باندې ذبح کړي شوی وي بیا چې څوک د مجبورۍ په حالت کې د دې سيزونو نه سو اخري خو هلا چې د نافرمانه اراده نه وي او د ضرورت نه زیاتې نه کوي او کوم خلکو چې يهوديت اختیار کړو په هغه باندې مونږه نکونو والا زناور ټول حرام کړی وو او دغوا او د چيلې وازګه پر هم مونږه حرام کړی وا بغیر د هغه وازګنا چې داغوی د شاګانو یا داغوی د کلمو سره نختلی وي یا د هډوکو سره پیوست پاتې شي هم په دغه سي خبرو باندې د دوی نه مخکې خلکو حق دروغ ګڼلې وو تر دې پوري چې اخر زمونږ د عذاب خوندي اوسکو دوی ته وایا آیا تاسو سره څه علم شته چې هغه مونږ ته پیش کړئ تاسو خو بس صرف ګمان پسې ځای او قیاسونه لګوئ بیا که چری هغوی گواهی وکړي نو تو دا هغوی سره گواهی مکوا او هرگز دا هغه خلکو په خواهشاتو پسې مزه کم خلکو چې زمون آیاتونه درو ګڼل دي او د آخرت نه منکر دي او نور څوک د خپل رب برابر جوړوي اے نبی صلی الله علیه وسلم دوی ته وایا راشئ چې زه تاسو ته واوروم چې تاسو رب په تاسو باندې کمی پابندیانی لګولې دي دا چې داغه سره هیڅوک مشرک وای او د مور او پلار سره نیک سلوک کوي او خپل اولاد د غریبۍ د یری نه موجنه مونږ تاسو له هم رزق درکو او هغوی له به هم ورکو او د بے حیاي کارون ته نږدې هم ورځي که هغه ښکاروي او که پټ او کم روح چې الله محترم کړي دي هغه موجنه مګر په حق سره دا خبرې دي چې د دې هدایت الله تاسو ته کړي دي شاید چې د عقل نه کار واخلئ او په ناب تول کې پوره انصاف کوي مونږ په هر چا باندې د ذمہوارۍ هغمره بارګدو سمره چې داغه په وس کې وي او هر کله چې خبره کوي نو د انصاف خبره کوي اگر کو معاملہ د رشتہ دارانو سره ولي نوي او د الله وعده پوره کړئ د دې خبرو هدایت الله تاسو ته کړی دی تتقون دارنګي داغه هدایت داده چې دا زما نه غلاره ده نو تاسو هم په دې باندې ځای او په نورو لارو باندې مزه ځکه چې نوري لاري به تاسو د الله د لارې نه واړوي او اوس تاسو دا بهانه هم نشئ کولی چې کچري په مونږ باندې کتاب نازل کړي شوی وي نو مونږ به دا غوي نه زیات په صحیح لار ثابت شوی وي تاسو ته تا تاسو د رب د طرف نه یو روخانه دلیل او هدایت او رحمت راغلی دی اوس به د هغه چانه زیات ظالم سوک وي چې د الله آیاتونه دروغ وګڼي او مخ تری واړي په کومه ورځ چې ستا د رب ځینې خاص نښې ښکاره شي بیا به داسې سړي ته د هغه ایمان هیڅ فایده نه ورکوي چې هغه مخکې ایمان نه وي راوړی او یا چې چا په خپل ایمان کې څه نیکي نه وي کړي اے نبی صلی الله علیه وسلم دوی ته وایا چې خدا څوک چې د نیکۍ سره الله ته حاضر شي نو داغه د پاره لس چنده اجر دی او څوک چې د بدۍ سره حاضر شي نو هغه تبا هم هغومره بدله ورکړي کې دي شي څومره چې هغه ګناه کړې وي او په هیچا باندې به ظلم نکېږي اے نبی صلی الله علیه وسلم اوایا زما رب ماته د یقین سره نیغه لار خودلی دا بالکل صحیح دین چې هیڅ کوګواله پکې نشته د ابراهیم علی السلام طریقه چې په حق روان وو او د مشرکانو نه نه وو اوایا چې آیا زه د الله نه بغیر بل رب وګورم حالکه هغه د هر سیز رب دی هر څوک چې څه کوي داغه ذمہوار هغه پخپل دی هیڅ یو بار اوچتون کې د بل چا بار نه اوچتوي بیا ستاسو د ټولو واپس تلل خپل رب ته دی د پاره د دې چې هغه تاسو له صدر کړی دي چې په هغه کې تاسو ازمیخت وکړي بشکا چې ستا رب په سزا ورکولو کې هم ډیر تیز دی او ډیر معاف کونکي او رحم کونکي هم دی